د خزن داغي مہر او مال واپس اغستل دا لوی ګناه ده حرام کار دی په مخکې آیات مبارکه کې دا حکم بیان شو چې زنانه دې د فارم متنګ وي خپل بیبيانی چې هغه د تاسو کوم مہر او مال ورکړل چې دوی مجبور شي دا مہر او مال تاسو له واپس درکړي مگر که سرګند بدکاریو کا کار د بی حیايي کو نو بیا تاسو له دا اجازه شته چې تاسو دې لکه مال ورکړې کم مہر مو ورکړې چې هغه واپس واخلئ نو په دې آیات مبارکه کې وایي چې یو زنانه نه فاحشه او د بهایي کار سرګن شو او تاسو وایي چې دا بی بی پرېدم د دې په ځای باندې ببلو کم دې سره مې ژوند نه تیریږي نو دغه مال او مہر ته غسې شي او یا خزه په خپل باندې خلع کوي او ای چې د دې خاون سره مې ژوند نه تیریږي نو بیا چې خپل مال اغستې شي حدیث د بخاری کې مراغلی ثابت بن قیس رضی الله عنه بی بی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغا زما د دې خاون سره ژوند نه کیږي زما د دې په دین د د په تقوا او په اخلاق باندې څه اعتراض نشته وته زما زړه سره نه لګي زندگی او ژوند مې ورسره نه تیریږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوي د چې تعالی په میراث کې رقم باغ درکړې هغه ورته تو واپس ورکې کنا دی بیا او زه له تیار یم چې دا باغ واپس ورکم کم چې مال په مہر کې راکړې ځکه یو باغ په مہر کې ورکړاو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې کم مہر دا ملس دراهم وی او د امام نخعی رحمت الله علیه قول در ذکر شو چې غوی سلویخ درهم وی او د امام مالک رحمت الله علیه د نقل دی چې ربع الدینار د دینار څلور مې سمې او فیات کی دلیل لے چې مہر کې څوګډیر مال ورکړي لوی خزانه ورکړي لوی دیداد ورکړي په دې کې سم مانعت نشته بلکې جایز دي ابتدا کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بدلین من کولا چې ډیر مہر نه متړي خو بیا د خپل قول نه رجوع کړي وا امام قرطبی رحمت الله علیه واقعا ذکر کړی چې یو ځل امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه خطبه وی او په خطبه کې دا و الا لا تغالوا فی صدقات النساء وی خبردار اے خلقو زنانو لډیر محرونه متړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیان لا او نخپل لولا د دولس او دیونه سیوا مہر نه لټللې چې دا غینه پنځه سو دراهم تقریبا جوړېدل په وخت سره امیر المؤمنین چې په خطبه کې دا خبره او یو زنانه ورلو درې دا زور اور خزل غور لوي یا عمر يعطينا الله وتحرمنا اے عمر رضی الله عنه الله موږ لراکې او ته موږ محروم کې ګورو یا الله رب العالمین په خپل کتاب کې فرمایلی واته تم احداهن قنطارا کدی زنانو له تاسو په مہر کې او لوی خزانه ورکړي ډېر مال مو ورکړي نو واپس ته ماخلي الله وی ډېر مہر ورکول شي او ته ډېر مہرونه مو ورکوي الله راکې او ته مو نه محروم کې دا د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه تواضع او عاجزی وا ورناغه چې کوم بیان کول خبره دا حق وا ځکه کم مہر تړل دا افضل او بهتره خبره ده کډیر څوک ورکړي نو دا جایز دي جایز او بهتر کې فرق دی بهتر دا دی چې مہر دې کم وي لکه څنګه امیر المؤمنین وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کم مہر تړل د خپل بیبیانو د پاره د خپل لونو د پاره او کډیر څوک ورکې نو دا جایز دی خدا د عمر رضی الله عنه عاجزی او زنانه ودرېدا هغه د قران آیات ذکر کو اتیتم احداهن قنطارا نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې زه خطا کوم او دا په مسله کې حق لو رسیدا او بیا خلق لو چې کل الناس افقه من عمر ګور ټول خلق د عمر رضی الله عنه په دین خپوي دا عمر رضی الله عنه تواضع او عاجزی وا او داغه په ترجمه او مناقب کې راغلي دي کان وقافا لكتاب الله عز وجل امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه چې الله د کتاب خبره براغه مخدا بیا به ولارو قدم به مخکنا غستو نو دا د قران کریم تعظیم او چې آیات ورلګنانه پیش کو او عمر رضی الله عنه خاموش شو امام نصفی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې په دې الفاظ سره ذکر کړی عمر رضی الله عنه کل احد اعلم من عمر تزوجوا على ما شئتم ورټول خلق د عمر رضی الله عنه نه خپوي سبا د تاسو خو خشینو نکاح کوي مہر تړای کلګوي کړي آیات کې موي او حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او کتو په مدینه کې او داغه په جامو باندې سرن لګی دی دا نه خاو نشانه و چې واجی کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی کولی واده دي کړی هغه او وای څومره مہر دی ورکړی دی ویلا هو علی وزن نواس من تمر د کجوري راډو په عمر سره سره به ورکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې تو ولیمه او کا اولم ولو بشاهن تو ولیمه او کا کنا اگر که یو ګډ ذبح کې نو محرمه تل په دې صورت کې محرمه تل دی لوي چې د دې زنانه په شان دي چې په دې معاشره او عرف کې نور کوم زنانه دي په عمر کې د دې سره برابر دي په حسن او نسب کې د دې سره برابر دي دا غي چې کم مہر وي نو هغه عمر مہر به دې زنانه لم ملاوي کم لې چې نکاح په وخت کې مہر مقرر کړی نه دی مہر خو فرض دی وآتوا النساء صدقاتهن نحلا په زمانه د جاهلیت کې به خلکو داسې نکاح حلال ګڼله کله پلار بیبي او خزه به وا پلار به طلاق ورکو یا باغ مړ کو نو بچی به د دې سره نکاح حلال ګڼله ماشومان بارګر دی ولې شواله نه کوي ورشه ورپسې ساده